رجیم بسم الله الرحمن الرحیم وتلو ولولا ما هغه اوهی الیک چې وای شوی دا دا من کتاب ربک د کتاب دربنا خلکو ته بس بیانې ما اوهی الیک من کتاب رب لا مبدل لکلماتی نشته بدلی دل د الله د پیسلو د بارا ولن تجد من دونی بیا بنمومی سوا د الله نه ملتعدا زید پنای چې اراده کې ته خایز د جون د دنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه او ممنه دا چا چې غافل کړی دی موږ زړه دا عن ذکرنا د خپل قران نه وتبع هواه او روان شوی دی په خواهشات خپل بصری وکانا امره د کار د پرتا د حد نه زیات دی وقل الحق هو يا حق من ربك طرف دربستانه ده په من چا چا چې خوښ شي په دې مين ایمان دی راوړي و من چا چا چې خوښ شي فلیک پر نو کو پر دیو کی دې مطلب دا نه چې الله اجازه کړي کو پر کوي کې خلک چې وړو کی ته وي خا خا ما ته دي کوا کوا صحیح ما ولي دي دا مطلب دی چې کوا دا زجر رټنه ده زورنه ده چې کو پر مکه وي ان تدنا للظالمین یقینا من تیر کړه ظالمان پر نارن خطرناک اور احاط بهم چیګه اګه ګربو کی بری باندې سورات قوه دی والونه داغي وی استغیثو کدی پریاد کوي یغاسو نو پریاد به قبول کړي شي بما ان په وو کلمه لري چې په شان د قلې دي ناستی چې کوم د ان الذين امنوا يقينا خلق چې ایمان راوړو عامل صالحات او عمل کوي موافق د سنت د پیغمبر ان لا نزيع يقينا موږ نه ځای کو اجر من بدل دا غچا احسن عمل چې کوي خيست عمل اولئک لهم دخل کی پر جنات عدن جنتون د مشګری دی تجری چې وی به من تحت مولنارو لاندې د بنگلو دغې نولی یو حلون فیا دې نه باز باز کړي کنه باز کړه د نشلولې غړې د نشلولې شیخ سی به تور مولا ورته په شاه منصور ته تلو آل ته په ترازونه په شاه منصور بابا وړو اج بن شو چې بن چې طالبانو ته وای پنځ پرې دي غړې مړې تیم شو کوله باز کړي د شلولې والډه ولا شیخ دا بدل الله ذات متقین بیا تکیا بلګی دی بیا په دې جنت کې الله لرای په تختونو باندې نعمت ثواب او خسته د بدله او حسن مرتفقه او خسته د زید آرام او د پیدې غیستلو واضرب لهم بیان او دې مثلا بیان کې دی ته مثلا رجلین مثال د دو سړو جعلنا چې ګرځولې مونږ لیا دی ما یو د پاره سشیم ګرځولې جنتین دوه طرفه باغونه جنتین دوه باغونه نه سمنه دو طرف باغونه منځ کې پکې روډ تلې او دا جام دې طرف باندې سوونو کیلومتر باغ او په دې طرف مزرعه من عنابین دا انګورنا و من جنتی من عنابین دا انګورنا و خپپنا و مراګیر کړی مونږ دغه باغونه بنخلین په کجورو چاپیر کجوري ولاړې منځ کې پکې انګور و پسلونه وجعلنا بینهما زرعا وګرځولې په منځ دې میو دې بوټو کې څه شي فصل لاندې پکې فصل ولاړو برګ انګورو چاپیره دي کجوري تا وي منځ کې پکې غړ تاریخ و کیل تل جلنتین دا دو باغونه وا ته تو کلا دغه دو باغونه دي اته تو کلا چې ورکولې دي میوي خپلې ولم تظلم منو او ځکه کمې نه کو د میونه شي نیس و پجرنا خلال ما روان کړی مونږ په منځ کې نه هرن ولا اے منځ کې نیر رواني په یو طرف بل طرف د باغ څه شي د نیر باندې روډ تلې او په دوه طرفه باغ یو چاپیره د کجوري چاپیری او منځ کې فصلونه او انګوري دا د باغ ترتیب دی خيسته وکان له ثمر وو د لپاره میوي فقال لصاحبي ویل د خپل مرګري شریک ته پارټنر ته او یو حاور د سره بحث کو انا اکثر منک زیات انسان مالن په مال کې وعز زور اور مزه نفرن پډل کې سړو باندې او زما دي بچو ته وره دا دوه شریکان وي څو څلور څلور زره یا تا ته زر روپۍ ورسېدلې د دواړو په کاروبار کې نو هغه یو پیزان له ځمکه واخیستله په زرو زرو باندې باغ ولګو زرو باندې واده وکړو بس بیا لوښي لرګي په زرو باندې واخیستله بس یې هجرت شو او هغه یو زر ورکړي الله ځمکه د جنت کې غواړم بیا یې زر ورکړي الله واده د هوري سره غواړم د ایمار شو او زر ورکړي چې هلته پکې ځان له کور او زر روپانې څه هلته لوښي لرګي د جنت غواړم بیا هغه خو دغه غریب ورغه د خواله چراغ چې لکه لکه قرض راکړه او ته تا ولې پیسې څه کړې دومره وي خدای په لار کې بس خدای تا غر نه کړی زه ګرځم ما دې مال ته وګوره دې باغونو ته وګوره ما هغه دې مړه سعودي عرب ته لاړم منډې ترلې مې والي سار وختي به منډې والي بانک ته به نه سارېدم خلک به غلي غلي کېده او باران او ګلۍ ته مې نه کتلو پیسې مې وګټلې ما راوړې د څنګه ور دې بنګلو ته مې دې باغونو ته ودخل جنته وننوت دغه سړی خپل باغ ته و ظالم دی ظلم کون کې ولي نفسي په خپل ځان باندې قال د ویل سو ظلم غنا پرمانی د الله او ګناونه ما اظن د دغه ویل د زما خیال نه دی ان تبي دا دي چې هلاک بشي دا ابدا همیشه وما اظن ساعت ز ګمان نکم په قیامت باندې قائمه درات للو مړ قیامت چې دا سه خلکو کسی دي وإل ولئن رددت کزو پس کړې شوما الی ربی خپل رب ته لاجدن نن بیا به من خیرن غره مینا دینا من قلبا په پسې کی دلته هم زموږ د مسجد یوال ته ممتاز سره لادا کورونه صفا کوي را صفا کوي سعودي دې دې سی وی کنه پته به دې ویلې بچي خره په زموږ د حق نو دوم دا وی چې دلته اول خو قیامت نشته ورو کینو دلته زما د حیثیت ته نه ګوري دا زما د سور بجاول ته نه څنګه په سور کې الته په دقه شان خیم ستانه اته دقه تم دلته هم سپیره ګرځه والتم قال له صاحب ویل د مرګری د وو یحاورو دو سره باس کو اکفرت بالذی یدا کبر کړه په الله باندې خلق کچې ته پیدا کړه من تراب نه خاورونه او زمته نه یو روز نه زما دو سره روپی دی اړیله مته یو راز اخلي یو راز نه اخلي دا څه بس ته دین کار کوم او دا کوم هغه نو ستا حال ته ګوره زما حال ته ګوره زه منځم نه کوم خو خیر زما دی حالت ته ګوره خو ټیک ټاک یم غره ورځ زما کار یو ورځ نه خطا کی ثم من نطفه بیا د پیدا کړی تعالی را الله دا ساز کې وونه ثم سوا کر جولا بیا برابر کړی سړیا سړی برابر کړی تر جولن سړی الله سړی پیدا کړی او د خاورینه پیدا کړی او نطفه نه پیدا کړی دا تکبر مکوا او دا الله بنده دا الله بندگی وکا لكن والله ربي لیکن دغه الله زما رب دی ولا وشرک بربي احد ایصدار نه جوړم د الله صحیح سوک ته زما قابلیتو او زما هنر او زخم چې زه هیڅ هم نه بس د الله مهرباني ونه ولولا اذ دخلت ولی نوی ته اذ دخلت جنتک ولی نه ته اذ دخلت جنتک کله چې نه نوځي ته خپل باغ ته قلت نو تا به ویل ما شاء الله کیږي هغه چې د الله خوښ شي لا قوت نشته زما طاقت الا بالله مگر په الله باندې دې ان ترنی انا قل کینی ته مال راځي زکه من من کستانه مالن په مال کې ولا دنه بوجوږي ته ته پته ده چې زما د اړیکې لو لګي ګلونن یو کله پیسې راسي یو بچی میم نشته نه فعسا زر دې ربي رب زما یوتینی رب کی ما در خیرن غره من جنت کې استاد باغنا و یرسل علی رب لګي په دې باغ صاحبانه حسبانا عذاب من السماء دبرینه پتوس بیان شیبه دا باغ سعیدن میدان زلقا اموار که الله پرې راواچي وهي خاویة علی عروشها دا غرور دې دل دا باغ د په چتونو باندې ويقول دی ویل یا لیتنی هی عمران لم مشرک بربی چې ما یې صدر نه جوړ کړی دا الله سره عادن هیڅ څوک ولم تکل لو نو د پر فئتون ډله د چې زده نه زیاتم نه پران پنه پرګي ینصرونه چې امداد یې د ده کړی وی من دون الله علاوه د الله نه وما کان نو دی منتصره خپله بدله اخیستونکی نه په خپله څه کولی شو نه یې هغه ډلې څه کولی شو الله زما عذاب راغی هنالک په دغه وخت کې الولایتو تصرفات او اختیارات او الولایتو اختیار لله الحق د الله دی ای رشتیا هو خیر د الله غوره دی ثوابا په بدله ورکول کې و خیر غره دی عقبه په اعتبار د انجام سره وضرب لهم بیان کې بل مثال دې ته بیان کا وضرب لهم بیان کې د مثال الحیات الدنیا مثال د ژوند د دنیا کماین په شان د باران دی انزلنا او چرا ورو موږ نه سمای د برینا پختلت به نبات الارض نو ګډ وډ راوزی پای باندې شین کیه ګلونم پکې زغیم زغیم پکې د قشن دنیا الله تعالی ډیر ورکم په اصبح شي من نشیدا زری زری ته ضرور ریاح چې اور او الوزید له هوا غانی سو وخت پس بیا شي شي پټي پټي جن سبم دغه شان شي وره وکان الله والا کل شین مقتدر او دی الله فارس قدرت والا المال والبنون کپ بچو ته ډیر فخر کې چې بچی مې دی ډله مې ده او مال مې دی مال او د بچو هیڅ حقیقت وینه المال او مال چې دی ول بنونو بچی چې دی زینت الحیات دنیا دا ډول ډول د ژوند د دنیا دی ول باقیات الصالح او باقی پاتې کیدون کې نیک اعمال خیرون غره دي عند ربک په نظر رب سره ثوابا په بدل کې او خیرون غره دي عمل په امید کولو کې نیک عملو کا بچی به دي ګوره په کار ناراضي مال به دي په کار ناراضي هغه دې مال و چې هغه دې مخکې لېږلی دی او هغه دې بچي دي چې زه دې په نیکۍ کې لګولي دي و یوم نسیر الجبال په هغه ورځ چې الله یې روان به کړو دا غرونه مونږ دا به کله د دې انجام پته لګي په هغه وخت چې روان کوم غرونه و تر الارض ویني مزمکه بارزتن دا یو ډاګه وحشرناهم راجم بکو دیو لرم فلم نغادر منهم احدا نو پری بنو پرې به ندو منهم د دیونه احدن یسوک و عرضو علی ربک پیش بشی دیو پیش بکړی شي دا خلک خپل رب ته صفن په قطار هر مجرم بزان ځان لا تړلی یو بل سره جدا جدا سب پیخه لقد جئتمونا الله به را لې تاسو ما ته کما خلقناکم لکه څنګه چې ما پیدا کړی وې تاسو اول مره اول ځل دنیا ته چې راتلین نه سنت وي خپل بل سر سر تور وي لغړ تو غړ وینو الله وي د قشان بم بیرته ځان ته بیا ودرو لغړ توړ نه سنت څنګه مې اول پیدا کړی د قشان نه دی منډي والے نه دی خبرې کولې شوې ګونګې او چاړه او کونوي څنګه چاړه کونوي نه دی د چا خبرې پرخ کولې چې دا خوي کې بدوي نه دی څوک پیژاندل حواسو دې کار نه کو جبې دې کار نه کو نو بیا به قیامت کې په تب هاتو ماق دق به کی حیران پریشان بی ټیګه ټیګه به ګوري سرګي باړې خو سبوي پیږي نه چې سو وایو اپ یته تم आवाज ورونه به خالی د سوچ به کرنا سوچ به کرو نه شي کولای کنه لقد جئتم نار علی ما تعالی وای کما خلقناکم لکه څنګه چې ما پیدا کړی وای تاسو اول مره په ړومبي ځل باندې بل زعمتم بلکې تاسو ګمان کوو الله نجعل لكم موعدا چې او به نګر زم تاسو لپاره موعدا یو نیټه درا جمع کېدلو ووضع الكتاب کې بخو دې شي عمل نامي فتر المجرمين ویني مت مجرمان نافرمان خلق مشفقین یریدون کی بی مما دا نفی چې په دې عمل نامو کې دي خدای خیر کې صبر اپسې وسره وزي ويقولون وي بدی یا ویلتنا هاي تبعید زمون د پاره ما لهذا الكتاب سری دی عمل نامې لر لا یغادر صغیره چې نه د پرېخي ورکوټي خبره ولا کبیره نه غټه الا سا مگر راګر کړی دا دا خو ما سي غپ لګولیو دا هم پکې راغله او ووجدو بیا به مو دی ما عملو ټول هغه څه چې دی کړی دی حاضرن خو کبدو ما عملو ټول خو بد حاضرن حاضر ولا یظلم ربک احد او ظلم نه کوي رب ستا احدن په چا باندې دا سینه چې د پاکستان پولیس تی چې چټاکې چرسي نیولې چې من پکړ گیا او یو تو قبیا مونږ باری اسلام برامد وکړه نه نه چې سې کړی دی قبی